بسم الله الرحمن الرحیم وړاندې نه مولانا دی دا خبره ذکر کړې و چې وت تسمیه تو به ثلاثه اسماء هغه تاسو معلومه خبره ده چې هغه وړاندې نه دا ذکر کړیو چې تسمیه پس درې اسماء یعنی دا د صورت نمونه نه دي ځکه یو شخو کم څه کم یو نوم پکار دی نو بیا دوا پکار دی نو دا هډیری شون دی نه فراقدار چې د یو شی لپاره درې نمونه په طریقې د مرکب بنای سره لا یصح کته چرته منصور پرې د نصر اسماء العدد بیا خیر دی دا خو منصور پرې خود لې شي نصر اسماء العدد لکه اسماء العدد په شان ځان ځان نو چې دا څه پرې خود لې شي بیا خو خیر دی وې ته ګوره نه ونا هایکا یعنی دا خبره تعالی رکاتی ده په صحت ته دی دعوا کی دا مسله ختمه شو نو دا چون کې منصور دی نصر اسماء العدد اس مرکب بنای تی نه نه جوړ شي نو خیر دی یو شی لپاره درې نمونه شپږ شی نمونه شي خیر والمسمى هو مجموع الصوره والاسم جزء فلا اتحاد مولانا وړاندې نه ویل شي او معارضه کې یو دا خبره ذکر شوه دویمه یعنی اوله خبره خو ختمه شو کنه چې درې اسماء په معارضه کې بل خبرم ذکر شوی اکمه چې اتحاد د اسم او د مسما راځي ما ته ګور د الف لام میم کدري صورت نوم شینو د صورت کې خدای په خپلم دی کنه نو اسمم دی دی او مسما هم دی دی نو اسم او مسما څه شي شو دا خو اتحاد دی سم د مسما راغی دا خو تقدم د شی په نفس راغی ځکه مسما خو څه شي کنه مقدم ها او اسم د شی شی مؤخر نو دا هو تسمیه د شی بنفسه اتحاد د اسم د مسما راغی دی نه اتحاد نه راغی اتحاد ځکه نه راغل کنه چې په مسما کې هم دی دی ځا خو چې هيئت وحدانی ور عارض شي یعنی د مجموعي ته چې یو هيئت ور عارض شي نو دا مرتبه د مسما ده دا مرتبه را چاره اچ هيئت د مجموعي ته ور عارض نشي او ځان لا الف لام میم واغستل شي نو دا مرتبه د اسم دا, دا مرتبه راچاره نو اتحاد رانغه په مابین د اسم او د مسما کې اتحاد رانغه په مابین بس پوه شو کنه نو دی فرمای چې مسما غ مجموعه صورت ته مسما سوکته کله کدا خو الا خبر راځي چې ته دا مجموعي حکم او د هر جز جز حکم یو رنګ کې نو بیا ټیک تا چې څه شي راځي بیا اتحاد راځي په مابین د اسم او د چا کې خو چې ته د سینه کې مسما دي مجموعي ته وای چې هيئت ور عارض شي او اسم دغه جز ته وای نو بیا اتحاد په مابین د اسم د مسما کې یو دویم ته تقاضا کوي د تاخر د جز د کل نه چې دې ته د الف لام میم ته جز وای نو دا مخکې پکار دی او چې دې ته سو وای اسم وای ها نو بیا رستو پکار دی چې جز ته وای او چې اسم ورته وای دی وینا د تقدم ذاتی او د تاخر وصفي په منځ کې تضاد نه د تاخر ذاتی او تاخر وصفي په منځ کې تضاد د دې په منځ کې چې تقدم ذاتی او تاخر ذاتی تقدم وصفي تاخر وصفي دي کې څه شي چې یو شي کوم تقدم وصفي او تاخر وصفي نشي راتللی اپ یو شي کې تقدم ذاتی او تاخور ذاتی نشي راځي اګه په یو شي کې تقدم ذاتی او تاخور وسیو خیر دی الف لام میم کې مداسي چې دې جز دې نو ذاتن مخ کې پکار دی او چې دې اسم دې نو وصفنا نو تقدم پکې ذاتی دی تاخور پکې وسیو دې کې خو څه مسله نه دې کې څه دور نه جهاد چې بدل شي بیا دور نه جهاد چې بدل شي بیا دور جرمني سم پوه شو که پوه نه شو د الف لام میم کې به اعتبار جزء واخلې بیا مخ کې ده کنه نو د دې را تقدم سره ذاتی او د الف لام میم کې اسم واخلې بیا نو تقدم ذاتی ری به اعتبار الجزء جزء مقدمه په کل او تاخر وسفر من حيث انه دغه د پاره د دې دغه ټکو د پاره نوم دی الف د دې د پاره نوم دی او لام او میم هم د دغه لام د حرف د پاره څه شی دی وې دا خبره څه شی ده دا اقرب ال التحقیق دا دا اقرب او دا او فقد للطائف التنزيل دا او فقد د لطائف د تنزيل سره د قران کریم د اعجاز سره دا څه شی ده دا ډیره زیاته او فقط دا ډیره زیاته څه شی ده او فقط څنګه مولانا چې دا نمونه د دې شینو په دې کې با اعجاز د مبالغم راشي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دې چې دا نمونه علی څنګه چې د چا نه درس نه ویلي او په دې کې با بلاغت ته دی تنزیل هم راشي چې دام د دین جوړ نه تاسو داسې جوړ کړئ دام د دین جوړ نه ها نو بلاغت ته قران او بلاغت ته مبلغ چې دا خو یو امی کس ته دی دا نمونه علی څنګه دا خو کتابونه نه دی ویلي ته چانه نو دې کې به د چام راشي ها به اعتبار دا اعجاز د قران با په اعتبار د مبلغ سره راشي چې پیغمبر دی په اعتبار د کتاب د قران سره هم څه شي شي نو دواړو طریقو سره به څه شي راشي نو دی وی دا خبره چې د الف لام میم نوم شي د دغه حروف د پاره الف تاغه د پاره لام د غبل د پاره میم د غبل د پاره نو دا خبره ډیره قریبه را تحقیق نه او دا ډیره او فقدا دا ډیره څه شي دا او فقدا د چا سره او فقدا د لطائف د تنزيل سره د لطائف ور چا سره د تنزيل سره نو ما د لطائف ور تنزيل سره په څو طریقو پدو یعنی دې کې به اعجاز ثابت شي د قران ما او د چا ما د مبلغ هم خدا او فقط کې ویل او فقط اسم تبديل او فقط شعر اسم تبديل نو پته لګي چې دا نوم د صورت شي کنه نوم د چا شي نو بیا پکې هم دغه خبره راځي خو ثانیا بیا پکې هم دا خبره راځي خو ثانیا خو کدا نوم شر دغه حروف د پاره نو بیا دغه بلاغت معلومی دغه اعجاز معلومیږي اصالتن څنګه معلومیږي دا مسله ختمه شوه واسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الاعلى من واضع واحد مولانا دا درېما وجه وي درېما وجه ترجیح دار کدا الف ته دی دغه نوم شي او لام هم دغه حرف نوم شي او میم نو دا به اسلم شي د نقل او د چانه د اشتراک نه دا به شي څنګه کته چرته د الف لام میم د چانوم کې دي د دې صورت د الف ته چانوم کې دي الف لام میم د دې صورت نوم کې دی نو د الف خو یو خپل معنی هم شته کنه چې هغه دا دی او د لام خپل معنی هم شته کنه چې حرف دی او د میم ټیک شو دی نو یا به د دغه معنی د دینه به را نقل کای یعنی د دې معنی او د دې صورت منځ کې به مناسبتي یا به نه مناسبت نه ها کو منقول اکه مناسبت نه ها نو بیا به مشترک شي نو لکه زید در سلور پنځو کسانو نوم شي زید که مناسبتي خاص سبق دی که مناسبتي او که نه او واضح دلته څوک ته یو او د واضح واحد چې کمزې کې اشتراک کوي نقل کوي یا اشتراک کوي دا خبره د عالمیت خلاف ده دا خبره د عالمیت د عالمیت مقصد خدای چې په شي کې سره شي تخصیص په شي کې تمیز راشي په شي کې جداواله او تبیین راشي دا چې کوم ځای کې ته نقلونه کوي او یا په کوم ځای کې ته اشتراک کوي نو هغه خو د عالمیت څه شي ده خلاف ده عالمیت منافي خبره ده کنه تاسو پوه شوئ کنه نو چې دی د دغه حروف نمونه شي نو دا خبره اسلم ده دا سره د چا نه اسلم ده دا چې دا غي نمونه شي نو دا اسلم ده د نقل نه اشتراک نه سوال اسلم د پته خداوله کېدله که نوم د صورتونو شي نفس سلامت دلته مشته دلته شته نفس سلامت که بیا پکې نقل او اشتراک راځي جوابدار چې د اسلم د اوفق د مناسبت توجه نه ذکر شي دی ورنه دلته کې معنا نفس فعل معنا یې چا ده الله خدا د اوفق د مناسبت توجه نه ذکر وی الله دا څه پوه شوې کنه ها والوجه الاول وجاوله وجاوله کومه دا اقرب الى التحقيق دا او فقط د لطائف د چا سره او اصلا د لزوم د نقل نه کې نقل نقل ناراضي او وقود اشتراک فی الاعلام من واضع واحد ناراضي پوه شو کنه دا اصلا د لزوم د نقل نه د وقود اشتراک فی الاعلام نه د واحد واحد دا خو ټیک نه ده کنه چې اشتراک راشي یا نقل فانه يعود بالنقل ته متکلمینو دا یو بل فرقه ده دا څه شی ده یو بل فرقه ده تمه ده که سیمه ده دی وای چې انها اسماء القرآن وای دا اسماء د چاري دا د قرآن نمونه دي د دیو جن د دینه خبر ورکړی شوی دی په کتاب سره او په چا سره په قرآن سره د دیو جن دینه څه ورکړی شوی دی خبر ورکړی شوی دی اے مولانا ګور الف لام میم ذالک الكتاب نو متبادر د دینه دار چې دا حمل د علم د په ذل دا حمل د چار د ذل علم د په علم الف لام میم ذالک الكتاب دا کتاب دی نو الف لام میم نوم د چا د پاره شو د کتاب د پاره دا رنگ الف لام میم صاد کتابن نو پته ولګېدل چې دې ټولو ځایونو کې دا حمل دا د په عالم باندې شعر حمل په چا باندې شعر متبادر دار چې حمل په عالم شعر نو دا تقریبا اتم موقف ته پدې کې چې دا اسماء رچاری د قران ها وکیل چا ویل ان هدا اسماء د قران دی ولذالک د دې د وجنه د دینه خبر ورکړی شوی ری په کتاب په قران سره وکیل دا تقریبا نه هم دی چې انها اسماء الله تعالی دا د الله تعالی سری نمونه دي دا نمونه د الله دي او دلالت ور باندې دا کوي چې حضرت علی کرم الله وجهه د سی ویلي دي چې یا کاف ها یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف نو دا رچا نمونه دي د الله چونکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه مستغرق په بحار د توحید کې او هغه دومره موحد شخصیت ته د الله نه علاوه د بل چاته مدد یا لل یا لل مدد ویلې شي او یا کافا یا انصاد یا فلان یا فلان نو معلومه شو چې دا د الله تعالی څخه شریک نمونه ولعله دې جواب کوي چې دبا اراده کړي منزله یعنی دا به یا کافا انصاد یعنی یا منزل کافا یا نو د دې نه څه شو کو جواب وکیل ویلې شوی نه چې الالف من اقداب القول لبه چې الف من اقصى الحلق دا مبدر مخارج ده او لام دا سلسم دی او لام طرف لسان دا من دی او میم دا د دې شفیع او د شونو نراوزی دا آخر ده دی, دی نو جمع کړه چې دا بندل پکار دا چاول د کلام آخ من اخرنه دی ذکر دا الله اے مولانا ماته وای وای دې کې الف لام میم کې الف ته چا نه دی د دې اول د نه دی مبدا ده او لام د چا نه دی د واسط نه او میم د کم ځای نه دی اخر بس چې کله وزي خبره وې دې پکار دار چې یو بندل دا پکار دا چې دې په اول منځني حالات او اخري حالات کې ټول کې د الله تعالی چې شي کې ذکر چا دا ویل ٹھیک ده چا پکې دا ویل وی الف چون کې د آغاز نه کیږي نو دا شریعت ته په ظاهر دې سره عمل کوي او لام چې ویلې شری دا منځنۍ ده دا طریقت ته دا څه شری نو دې په احکام باندې مکمل څه شي کوي او دا میم چې له مدور دی نو دا مقام د فنایت ته چې سړی دی بس د قشانه راته او شی بس درې ځان فانی کړي په الله کې لکه د میم دا سر نو اول شریعت دا دویم طریقت او دا درېما فنایت لیکن دا نقطه صرف الف لام میم کې چلیږي نورو کې خو نه چلیږي کنه نو سنو کې چې دا نه نو بیا هغه کې خو بدغه نه چلیږي کنه تاسو پوه شئ کنه سره خلکو مولانا اغا نور وجه مو ویلي دي اغا د ندي ذکر کړی وکیل چا ویلی چالیف تاقصا دا حکم نه دا مبدر مخارج دا لام دا طرف لسان نه دا منز دا میم دا شوندو نه دا آخر دا جمع اکڑا دا وجه اشاره نه چاپ نو دا دغه زیات شو دا زیات شو نو دی به رسول کریم چې الف لام میم دی غوږ کې دی دا څه وایي دا محمد څه وایي غوږ کې دی څه وایي نو دا د دې لپاره چې دا خلک غوږ کې دی د دې لپاره دا خبره زیات شو چا دا ویلي او چا اخرنه ماول کې وی هغه دار چې علام د منتها فلان فلان چې دې کې شریعت او طریقت او فنایت ته پکې تسی شي راځي ټیک شو دي نو بهر حال دا دومره پدې کې څه شي دي دا تر وسر پورې اقوال لې لیکن قاضي بیزاوی والا چون کې دی دا دغه والا نه دی او سنی خلق وای چې دا یو راز دی استاثره الله بعلمه یعنی استبد به وخص به نفسه الله په ځان خاص کړل با او روایت شوی دی د خلفای اربعه او غیرهم من الصحابه ونه هغه چې نږدې دې خبره تر چا ویل چې بس الله په کوي کې و ما يعلم تعبيره الا الله بس والراسخون في العلم ا د خلفاو نام داسې خبره را نقل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای فی کل کتاب سر و سر الله فی القران اوائل السور پر کتاب کې او راضي او د الله تعالی رازونه په کتاب کې څه شي دي او عین د سور دي دا غرنګ د حضرت عمر د حضرت عثمان ابن مسعود نه را نقل لي هغه فرمای چې الحروف مقطعه الحروف المقطع من المكتوم الذي لا يفسر دا دا مکتوم نه دی چې تفسیر تفسیرا نشي کېدل هغه دا سویل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي فی کل کتاب صفه وصفه هذا الكتاب حروف الهجا او هغه څه شعري حروف هجاري ټیک شو دا تر خلفاو نوم را نقل دي خو ما عرض وکړ چې بيزايو والا خو چون کې وای د خو دا دغه نه دی شافي مسله کې دی دی وای چې نختيږي په خلک خلک پی نو دې بددي تعویل وکي دې بددي سو کې ولعلهم ارادو دی اراده کړل چې دا اسرار دی په مابین د الله او د رسول کې او رموز دی نه دی قصشه په دې سره افهام د غیر افهام د چا ځکه بعید ته خطاب به ما لا یفید دلیل دا وي چې یو شی د سره دغه نه دا کم شی چې د سره مفید نه کم شی چې د سره سنې ماته ګوره نو پاغه خطاب صحیح نه دی نو خامخا په خلق پیږي چونکی دی خو ما نه متعبیره الا الله والراسخون فی العلم دسی وای کنه ولې موږ ته جواب کو چې حضرت تادی ته لا یفید څنګه وي من کل الوجود لا یفید وي اکه به اعتبار معنا دی لا یفید وي کته وای من کل لجو لا یفید نو خبره صحیح نه دا ولی په دې موز نه کیږي ثواب په نه ملادیږي مستی کیږي ثواب په ملادیږي ډیر کارونه ورته نه کیږي او کته وای نه معنا حواله سر لا یفید دی موږ ټیک تا معنا حواله سر کوي شی لا یفیدم وی کنه نو پاغي خطاب بعید نه وی پاغي خطاب څنګه نورې پیدې پکې کنه وصلی الله تعالی علیه وسلم